سورت التغابن مقاصد پکې را جمع کړي دا دا د دې حصے اخري صورت ته او مقاصد نه پس بیا زجر دے او ترغیب دے انفاق او جهاد دواړو ته له الملک وله الحمد خاص الله لرا بادشاہی دا او خاص الله لرا حسنا دا استعینا او علا کل شین قدیر او دغه الله پارس باندې قدرت والا دی هو الذی خلقکم الله غزاد ته چې تاسو پیدا کړئ ومنکم کافر ومنکم مؤمن نو خاص پتاسو کې څوک کافر شو انکار وکړ او څوک مؤمن شو اقرار وکړ والله بما تعملون بصير الله استاد په ټولو عملونو باندې لیدونکو دی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی اسمان او زمکا دی او خاص حکمت لپاره چې توحید دی وصورکم او تاسو له شکلونه درکړل فاحسن صورکم نو خیسته کړی دی تاسو شکلونه د نورو مخلوقات نه والله علیم بذات الصدور او الله خبر دی دا غرازونو نه چې پسینو د خلقو کې دي الم یاتکم نبو الذین کفروا من قبل آیا نظر اغلی تاسو ته خبر او حال دا کسانو چې کفر کړي او مخکې د دینه فذاقوا وبال امرهم نوې سکلا سزا د خپل عمل ولهم عذاب علیم او دې د پار عذاب دردناک شتا ذالک بانه کانت تاتیم رسلهم دا عذاب په دی وجه دی چې شان دا دی چې راتلل بدی تا پیغمبران د دی بالبینات په ډیره واضحه معجزو سره او دلیلونو سره فقالو نو وی دی په جواب کې ابشر یهدوننا آیا بنده به زمونږه هدایت کوي بنده پیغمبر نشی کېده فکفرو بس کافران شو په دې خبرانو د پیغمبرانو د بشریت نه انکار وکړو نو فکفرو کافران شو وتولوا څنګه کافران شو مخې واړو د انبیاو د دعوت نه واستغنا الله او الله هم په دې پروا نه ساتله والله غنی حمید زکه چې الله به نیاز او حاجت نشته او ستایل شوی دی زعم الذين كفروا دعوه کوي کسان چې کافران دي الَّن يبعثوا چې چری ودی ژوند نه کړی شي قل بلا وای او ته چې آو ژوند کیږي وا وربي قسم دې په خپل رب باندې لتبعثن فآمنو بالله ورسوله ځان تیار کړئ قیامت ته ایمان راوړې په الله باندې په توحید سره ایمان راوړې د الله په پیغمبر والنور الذي انزلنا او باغی قران باندې چې الله یې موږ نازل کړی دی والله بما تعملون خبير او الله ستاسو په ټولو عملونو کارونو باندې خبردار دی یوم یجمعکم یاد کا غرض چې راجم به کی تاسو لر علی یوم الجمع اگر ورځ د قیامت ته چې ورځ د جمع کېدو ده ذالک یوم التغابن دغه ورځ ده د سود او زیان د نفع او د نقصان ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او عمل کی صالح په سنت یکفر عنه سیئاته لری بک الله ددنه ا گناهونه او مشکلات او کفر داو دروغ جن کړل آیاتونه زمون اولئک اصحاب النار دغه خلق جهنم یان دي خالدین فی همیشه وی په جهنم کې و بئس المصیر ډیر بد زید راتلو دي ما اصاب من مصیبت الا باذن الله نرسی سم مصیبت او سخته مگر د الله په حکم سره د الله په تقدیر کې ومن یؤمن بالله او هغه څوک چې یقین وکړي په الله باندې يهد قلبه الله هدایت کی د زړه ته د خپل طرف نه استقامت ولور کوي الله بكل شيء عليم الله پارس باندې پويږي ذمہ واری دا ده چې رسۍ به ښکارا او تاسو ته پیغام ورسو هغه دا ده الله لا اله الا هو الله هغه ذات ته چې نشته بل مددگار بغیر د دنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې دي توکل او اعتماد کوي مؤمنان بشکا دا مالونه ستاسو اولاد ستاسو امتحان دی په تاسو باندې والله عنده اجر عظیم نو دی مغوره کوي په الله باندې ځکه الله سره ډیر لوی اجر دی فاتقوا الله ويريګه د الله نه مستطاعتم سمرا چې تاسو طاقت کیږي هغه دا چې واسمعوا د الله حکم قبول کړي واطيعوا او تابعداریو کړي وانفقوا او خرچو کړي خيرا لانفسکم طلب د خیرو کې د خپل ځانونو لپاره عالم الغیب والشهادتی پویږي په هر سبان دی ک پټ او پنا دی د خلقنا او ک خکار دی هم العزیز الحکیم اغا زور اور ذات ته انتقام غستې شي لیکن حکمت یې ادا دی چې مهلت ورکي په دنیا کې